بل لیک زموږ اورېدونکو یار محمد او ده ملګرو رالېږلی پوښتنه کوي وایي زکات ورکول فرض دی او که یې څوک په زور ځینې واخلي ایا د دغه سړي غاړه خلاصېږي او که یا حضراتو زکات فریضه ده او په قرآن پاک هم فرض دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تقریبا در دېرش ځایه دغه دوې جملې په قرآن پاک کې یو ځای یې د زکات مسئله په قرآن پاک کې درو دېرش واره ذکر دا تکرار چې الله پاک ورکړی دی چې دا مسئله ټینګه شي او د خلقو په زړونو کې تقرر و قرار و آرام ونشي او دغه زکات چې چا په زور اخیستی دي حضراتو دا زور ته به وګورئ چا په زور درڅخه اخیستی دي او که غله وړی دي جنجه والا وړی دي توپکي وړی دي حضراتو دا زکات زکات نه بلل کېږي او که حکومت اخیستی چې هغه حکومت هم هغه حکومت چې شرعي حکومت دی بیا نو حضراتو ستاسې غاړې په خلاصې دي دومه درجه پر تاسې باندې دا زکات بیا ایستل دا فریضه نه بلل کېږي والسلام